برکت ورکړو نو دا هغې مثال بیان نو په دې صورت کې به علتونه او وجه د برکاتو ذکر کړي چې الله تعالی برکت ورکون کې ولې دی دا غي علل وجب په دې صورت کې ذکر کیږي دارنګي په مخکینی صورت کې ورته صداقت د قران بیان کو نو په دې صورت کې با هم ورته پاول کې تلک آیات القرآن و کتاب مبین چې کله دا شعر نه دی دا کهانت نه دی نو راشد الله بندګانو دا د الله د قرآن آیاتونه دي او دا آیاتونه تاسو منئ په دې طرز باندې دا د مخ کی صورت سره را بچو دعوه د دې صورت صدا نو دعوه د دې صورت ته ابطال الوهیت غیر الله د الله جل جلاله نه ما سیوا د بلچا د الہیت او د الوهیت نفی کول او هغه باطل اول چې د الله نه غیر د بلچا الوهیت نشته د خدای نشته او د خدای ما تاسو ته ویلو دوه غټ صفات هغه ذکر کیږي چې یو ته ویل کیږي صفت د علم چې علم کامل علم محیط هغه د خدای په صفاتو کې نه او دویم نمبر دې تصرف او قدرت کامله نو دا دواړه په دې صورت کې راوړي او نتیجه و بیا مرتب کوي چې قول الحمدلله صفاتونه د خدای خاص الله لره دي دعوت دې صورت با ام په دغه شپېتم آیات کې چې قول الحمدلله وسلام علی عباده الذین اصطفى یو کم شپیتم آیات کې 59 اخیری د سپاره اخیری آیات چې دی هغه کې بقول الحمدلله ورته وای خدا دعوت ثابتې نو د دې دعوی شیخونه دو دي دو شیخ دي یو شیخ د دې دعوی دا دی ټول مخلوق چې څومره دي تر پیغمبرانو پوري دای په سلامتیا کې الله ته محتاج دي او دویم شق د دې دعوی دا دی چې د الله نه ما سیوا چې څومره مخلوق دی نو عالم الغیب ندی او عالم الغیب یو الله تعالی دی نو د دعوی شقونه خود وشو نو د شق اول بیانې په یو کم شپیتم آیات کې وسلام علی عباده الذین اصطفى چې سلامتیا د الله په خصوصي بندگان ګوره د الله خصوصي بندگان په سلامتیا کې چاته محتاج دي الله تعالی چاته محتاج دي الله تعالی ته نو ګوره دا غوي کامل قدرت نشته دي هغه محتاج دي او کامل قدرت د چا ده د الله تعالی ده د غیب علم ورته نشته دی په پیندش پیت آیات کې دغه داو بیا راځي نو دا دا دواړه شیخونه د دعوی صورت په لګیږي د صورت اوله برخه بده دې سره لګي نو چې د دې سره لګي نو په صورت کې به اول دو واقعات ذکر کړي یو واقعا د موسی علی السلام یو واقعا د سليمان علی السلام دا دوا واقع چې ذکر کوي په دې دوو دا دوا واقع به د دوی می دعوی سره د دعوی د دویم شیخ سره لګي فرمو ده د دعوی دویم شیخ سره عالم الغیب یو الله دی وردا واقعیت د پیغمبرانو راوړي خو په هر صورت کې ځان ځان ته مقصد وي او تاسو ته به اندازه لګي چې کم ځای نه شروع کوي په بعض ځای کې د شروع کېدو په بعض ځای کې دا واقع د میان میان نه پته ولګي چیرې دا واقع په دې ځای کې د دې لپاره راوړې څه خصوصي ټکی پاره کې راوړي چې تا ته دا غي نه پته ولګي چې او دا داوا په دې ځای کې د دې لپاره راوړې شوی نه دارنګ د سليمان عليه السلام واقعم دا دوی مواقع هم دا رومبي دو واقع د موسی عليه السلام او د سليمان عليه السلام د داوی د دویم شخص سره لګي او دا دو واقع نور دي د لوط علی السلام دا او د صالح علی السلام دا دا د داوی د اول شیخ سره لګي چې وسلام علی عباده الذين اصطفى مخلوق ټول په سلامتیا کې چاته محتاج الله ته محتاج نو د هغه د پاره بدو دلیل نه سکی اول هغه د هغه د پاره بدو مثال نه په تور دلیل نقلی ورته دغه ذکر کی نو په دې تر سره با د صورت دغه دعوه ثابتېږي او صورت کې ترغیب ال قران دا بلا د صورت یو حصہ وي هغه راځي اخر د صورت بیا پاغي باندې لګيږي خو به هر حال دا بل صورت دغه صورت کې به دلایل عقلیم د دې مسلې د اثبات د فار راوړي او نقلی به هم راوړي عقلی دلایل به په یو ځای باندې هم راوړي متفرق به هم راوړي په یو ځای چې راوړي نو د شپېتم نواله تر سلور شپېتم پورې دا دلایل دا په یو ځای راوړي دغه رنګي رد کوي په ټولو اقسام د شرک باندې او د الله تعالی یو لس نمونه په صورت کې ذکر کوي دا په دې طرز باندې صورت کې تاسو اکثر صورتونو کې ګورئ دعوه د توحید دا ډیره راځي تاسو خیالي کنه کله یو قسم کله بل قسم چونکه دا مسله ډیره مهمه ده د شرک ډیر خطرناک شی دی نو دا غي د مقابله د پاره په صورتونو کې اکثر تر دا ډیر دی د الله جل جلاله توحید ډیر ثابت دی په دې طرز باندې ها صورت کې بیا بابونه دي اولنې باب د صورت چې ده نو هغه تر و ما یا ته پورې دی په اولنی باب د صورت کې دیسه مضمون سره نو اول به ترغیب ال قران ورکی د قران بسلو صفات بیان کی بیا چې څوک قران والا خلق دی او منی نو دا غیم سلور صفات بیانې دا غینه پس بیا زجر ورکی چاته منکرینو د اخرت او د قیامت ته بیا دا غینه پس په پنځم آیات کې پشپاګم آیات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي دا تر دې شپږم آیات پورې بس شي دا به اول باب شي بیا به دویم باب دوم آیات نه شروع کیږي دا په دې طرز باندې اول ترغیب ال قران بیا دا غینه پس وسره د قران سلور صفات بیا د قران ویون کو قران منون کو سلور صفاتونه دا غینه پس زجر په انکار د اخرت دا غینه پس تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بسم الله الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین دای اول صفات ذکر کړي تلک آیات القرآن دا آیاتونه د قرآن دی و کتاب مبین او دا کتاب کارا بیان کونکي وضاحت کونکي هغه کتاب ده نو کتاب ده مکتوب ده مبین ده ابانت راولی جدائی راولی فمیان ده حق او ده باطل کی هودن بل صفت دا ده هودن هادی ده هدایت کو ان کرے لار خود ان کرے بل صفت ده و بشرا للمؤمنین زیر ده ده پارا ده مؤمنانو نو قرآن در توی چرا شا قرآن منو ولی قانون د کتاب دی بل زکه او منا چې کزان په دنیا کې په خا او بد حق او باطل حرام او حلال پوهه نو غدا کتاب دی مبین دا دی بل خبره دا تعالی رککړي نو هدایت درته دا کوي سلورم نمبر چې ایمان دې پیراوړو نو بشرا د زیر درکې چې د ایمان ستاسو فائدہ دا غیر ته هغه ته دا بیانې الذين يقيمون الصلاه اوس چا د پاره د مؤمنانو صفات بیانې او دا د قران د منون کو صفات دي الذين دا کسان دي يقيمون الصلاه چې پابندي کوي د منځو ويؤتون الزکات دویم صفت دا د زکات ور کوي وبالآخ وهم بالآخرت هم یوقنون او دوی په آخرت باندې یقین کوونکې دي نو د دین څلور صفات شو یو ایمان شو یو اقامت الصلات شو یو ایتاء الزکات شو یو ایمان بالآخرت شو څلور صفات د قران د منون کوم دي اوس داغه نه پس زجر ور کوي چاته چې څوک د آخرت نه مني د قران منکر به د اخرت منکری نو هغه ته بیانې ان الذين لا يؤمنون بالاخره یقینا کسان چې ایمان نه راوړي په ورځ رستنې باندې زینا لهم اعمالهم مون خسته کړی دی هغه ته بد عمل نه داوي نو الله ورته خسته کړی بلکې کوئی شیطان خسته کړی دی دا غي جواب مې ته کړو چې شیطان ورته په وسوسه سره خسته کوي او الله جل جلاله چې یو سړی په ځان کې د تمیز او د جداوالي ماده نه پیدا کوي حق او باطل ته ګوري نه نو الله تعالی ورته پاغه سيزونو کې هغه بدواله پټ کی هغه قباحت ورته پټ کی نو چې پټ شي ورته نه باز ته خسته ښکاری نو دا کارو شي فهم يعمهون نو دوی ته پریشان وي سرخکت روان دی په دغه کې اولائک الذین دا کسان دی لهم سوء العذاب دا تخفیف ورکی دیتا چې خاص ته دوی لپاره بد عذاب دی وهم فی الاخرته هم الاخسرون او دوی په آخرت کې د تاوانیانو نه و انک لتلقى القرآن اوس پیغمبر ته تسلی چې تمخه پکې د کسو قرآن نه مني تا ته خود حکیم او د علیم ذات کتاب راغله دی نو ته د خلکو د وجه نه په قران په قران په دغه باندې په خلکو نه وجه نه مخه پکېګا بلکې د قران پر اتلو باندې خوشاله شه و انک لتلقى القران او یقینا تا ته درکول شي قران من لدن حکیم علیم د طرف دا غزاتنا حکیم چې هغه د حکمتونو والا ذات ته ها حکیم دی هغه پوهه ذات ته علیم علیم پوهه دی نو علم مشتا او دا علم مطابق بیا په خپل خپل ځای کې دا غي فیصله کول هغه بیا سړي هغه ته دی حکیم وایي نو دواړه کارونه چې کوم دنو هغه کولی شي دا من لدن حکیم علیم په صورت کې ډیرو حکمت دی واقعاتو کې حکمتونو طرف ته اشاره ده او بیا دلته کې کوشش چې وکړي نو د یاره واقع کې حکمتونه دی خو هغه ډیر شي بیا نو بیا سړی ته ګران چې چار یو بیانې نو په واقع د موسی علی السلام کې بیا تقریبا شپږ حکمتونه دي لنډه واقع ده او حکم پکې ډیر دي دا رنګ د سليمان علی السلام په واقع کې تقریبا یو سل او پنځه حکمتونه دي هغه ډیر دي نشو بیانول دا څه واسطه کې یو نیم ته اشاره او صاحب کو خو لیکن دا د چا حکمتونه بیا ډیر شي نو دې طرف ته اشاره تر دې پورې دا یو باب برابر شو دا پشان د مقدمه او د تمهیدو